کوم فرښتو چې عرش اوچت کړي دي او کوم چې د عرش نه غیر چاپیرا حاضر اوسي هغه ټولي د خپل رب د هم سره داغه تسبیح وایي هغه په هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې د بخانه دعاګانې غواړي وذلك هو الفوز العظيم اے زمونږ ربا داخل کړه غوي هغه همیشه جنتونو ته چې داغه وعده تا داغوي سره کړی دا او داغوي په مور او پلار او بیبیانو او اولاد کې چې کم صالحان دي هغوی هم هلته هغوی ته ورسوه بشکا ته غالب او د حکمت خاوند یې بشکا کوم خلکو چې کفر کړي دي د قیامت په ورځ به هغه ته आवाज وکړي شي نن چې تاسو لا په خپل ځان باندې څومره سخت غوسه درځي د دې نه زیاته غوسه به الله تعالی لا په هغه وخت کې ورتلله کله چې به تاسو ایمان ته راوبلل شوي فالحكم لله العلي الكبير جواب به ورته میلاو شي دا په کم حالت کې چې تاسو مبتلا یې دا په دی وجه دی چې کله به یوازې الله ته خلق را غوښتل کېدل نو تاسو به تری انکار کولو او چې کله به داغه سره نور څوک شریک کړل شول نو تاسو به منل هغه د اوچتو درجو خاوند دی د عرش مالک دی هغه چې په خپل بندگانو کې پچا باندې په خپل حکم سره روح نازلول غواړي هم پاغوي نازلوي د پاره د دې چې هغه د ملاقات د ورځې نه خبردار کړي اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلق ويروا د هغه ورځې نه چې هغه نږدې راغلی ده چې زړونه به خلی ته راختلی وي او خلق به چپ چاپ غم زپلی ولاړ وي د ظالمانو د پاره به نه یو مهربانه دوست وي او نه یو شفاعت کوونکې چې داغه خبره ومنلی شي آیا دا خلک چرته پزمکه کې ګرځېدلی نه دي چې د هغه خلکو انجام لیدلې وي کم چې د دوی نه مخکې تیر شوی دي هغوی د دوی نه زیات طاقتور وو او د دوی نه زیات زبردستی نخې پزمکه کې پرې خودلې دي لیکن الله هغوی د خپل ګناهونو په وجا راونیول او داغوی د پاره د الله نه بچکون کې هیڅوک نه وو دا انجامي زکه شو چې هغوی ته خپل رسولانو واضح نخي او حکمونه راوړل او هغوی داغه د منلو نه انکار وکړو اخر دا چې الله هغوی راونیول بشکا چې هغه قوي دی او په سزا ورکولو کې ډېر سخت دی بیا چې کله هغه زمونږ د طرف نه هغه ته حق ویوړو نو هغه وویل چې کم خلکو ایمان راوړې دي او داغه سره شامل شوی دي داغه ټولو الکان اوجنې او جنکې ژوندې پرېګ دی لیکن د کافرانو تدبیر به اثر لاړ بر لا يؤمن بيوم الحساب موسی علی السلام اویل ما خو د هر هغه متکبر سړی په مقابله کې چې هغه د حساب په ورځ ایمان نه لري د خپل رب او ستاسو د رب سره پناه غستلی ده په دې موقع د آل فرعون نه یو مؤمن سړي چې خپل ایمان پټ ساتلی وو وویل آیا تاسو یو سړی صرف په دې وجه وجنئ چې هغه وایي چې زما رب الله دی حالانکه هغه ستاسو د رب د طرف نه تاسو تخکاره نه خراوړلې کو هغه دروغجن وي نو داغه دروغ به په خپل په هغه واپس ور پریوزي لیکن کچری هغه رښتینی وي نو هغه چې د کم هیبتناک انجام نه تاسو یروي دا غینه با سخو ضرور پتا سو راضي بشکا الله یو داسې سړی ته هدایت نه کوي چې هغه د حد نه اوړې دن کې وي او دروغ جن وي وما الله يريد ظلما للعباد کم سړی چې ایمان راوړې وو هغه وویل اے زما د قوم خلکو ما سره یره ده چې حسینا پتا سو هغه ورځ راشي کوم چې د دین مخ کې په ډیرو ډلو باندې راغلی ده څنګه ورځ چې د نوح علی السلام په قوم او په عادیانو او په سمودیانو او داوینه پرستنو قومونو باندې راغلی و ومن يضلل الله فما له من هاد اے قومه زما سره یره ده چې پتا سو باندې چرتا د چغو چغاو رز را نشي چې بیا با یو بل ته اوازونه کوي او د تیخت منډي به وهاي لیکن په هغه وخت کې بمو د الله نه بچکون کې هیڅوک نوي د دین مخکې یوسف علی السلام تاسو ته واضحه دلیلونه راوړي وو لیکن هغه چې کم تعلیم راوړي وو تاسو داغه په حق لا هم برابر شکمن وای بیا چې کله هغه وفات شو نو تاسو ویل چې اوس به د هغه نرستو الله بل رسول هرگز نه را لېږي دغه شان الله هغه ټول خلق په گمراهۍ کې اچوي څوک چې د حد نه اوریدونکي وي او شکیان وي او د الله په آیاتونو کې جګړې کوي بغیر د دینه چې هغه ته څه سند یا دلیل راغلی وي دا طریقه د الله او د مؤمنانو په نس د بغض طریقه ده دغه شان الله تعالی د هر متکبر او د هر ظالم سړي په زړه باندې مهر لګوي فرعون ویل اے حمانا زما د پاره یو اوچته مانه جوړ کړه چې زه پری لارو ته ورسېګم د اسمانونو لارو ته او د موسی خدای لګو وینم ما ته دا موسی دروغجن معلومیږي د غشان د پاره دا خپل بدعملی خاصه ښکارا کړی شو او هغه د نیغ لارینه من کړی شو د فرعون ټول تدبیرونه داغه د خپل تباہی پلار کې استعمال شو هغه کم سړي چې ایمان راوړې وو هغه وویل اے زما د قوم خلکو زما خبره اومنئ زه تاسو ته صحیح لار خیم اے قومه د دنیا دا ژوند خو یو څو ورځې دی د همیشه استوګنې ځای خو اخرت دی من عمل سیئه فلا یجزا الا مثلها څوک چې بدی وکړي هغه تبا هم هغومره بدله ملاويږي څومره چې هغه بدی کړی وي او څوک چې نیک عمل کوي کو هغه سړی وي او کو خزا خو چې مؤمن وي نو دغه سي ټول خلق به جنت ته ننوځي او هلته به ورلا به حسابه رزق الكفار اے قوما اخر دا سقی صدا چې زه تاسو نجات ترابلم او تاسو مالا د ور طرف ته دعوت راکوي تاسو مالا د دې خبرې دعوت راکوي چې زه د الله سره کفر وکړم او داغه سره هغه هستیانی شریکی کړم چې هغه زنه پیژنم نن چې درته زه سوایم ډیر زربا هغه وخت راشي چې تاسو به دا یادوي او زه خپل معاملې الله ته حواله کوم بشکا هغه په خپل بندگانو نظر ساتون کې دي فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب اخر دا چې هغه خلکو د دغه مؤمن خلاف کم خراب تدبیرونه وکړل الله تعالی هغه دغه ټولو نه بچ کړو او د فرعون ملګری په خپل د بدترین عذاب په چکر کې راغلل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا عنا نصيبا من النار بیا لږ خیال وکړه د هغه وخت کله چې به دا خلک په دوزخ کې د یو بل سره جګړې کوي نو په دنیا کې چې کم خلک کمزوري وو هغوی به ځان غټ ګڼونکو خلکو ته وایي چې موږ ستاسو تابع وو نو آیا فاستعذ بالله انه هو السميع البصير حقیقت دا دی چې کم خلک د یو داسې دلیل نه بغیر چې هغه ته راغلي وي د الله په آیاتونو کې جګړې کوي نو دا غوي په زړونو کې نور هیڅ نه دی بس لوی دا لیکن هغه هغه لوی ته رسیدون کې نه دی چې د کمی هغه غرور کوي كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون دغه الله چې ستاسو د پاره دا هر څه کړی دي ستاسو رب دی د هر څه پیدا کون کې دی داغه نه سیوا بل څوک د عبادت لایق نشتا نو بیا تاسو د کم ځای نه په دوکه کې اچول کېږئ هغه هم الله دی چې تاسو د پاره زمکه د قرار زې جوړ کړو او بره در باندې د اسمان ګمبد جوړ کړو او تاسو شکلی جوړ کړو او ډیر خایسته جوړ کړو او تاسو لای د پاکو سيزونو رزق درکړو دغه الله چې دا کارونه کوي ستاسو رب دی نو دغه د کائناتو رب د بے حساب برکتون خاوند دی هغه ژوندې دی داغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشتا نو خپل دین داغه د پاره خالص کړي او هغه ته आवाज کوي ټول تعریفونه خاص د الله رب العالمین د پاره دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وایا چې زه خو د هغه هستیانو د عبادت نه منع کړی شوی یم کوم ته چې تاسو आवाज کوی او الله پرېږدی زه دا کار کولی نشم ځکه چې ما ته د خپل رب د طرف نه واضحه نخې راغلي دي هم هغه دی چې تاسو یې د خاورې نه پیدا کړئ بیا د نطفه نه بیا د وینې د ټوټې نه بیا هغه تاسو د بچی په شکل کې راو باسي بیا تاسو لویوي د پاره د دې چې تاسو خپل پوره طاقت ته ورسئ بیا مو نور لویوي د پاره د دې چې تاسو بډاوالي ته ورسئ او پتاسو کې سو کړمبه واپس غفتل کیږي نو ډیر زر به دوی ته پته ولګي څه وخت چې پټۍ د دوی په سټونو کې وي او زنجیرونه چې دا غینه به نسی او ایشیدل او بوته به راکاږي او بیا به د دوزخ ورته ورغورځول کیږي ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله پس اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا د الله وعده حق ده اوس کومګه ستا په مخ کې دوی ته د هغه انجام سه حصہ اوخیو چې د کمی نه یروو مونږ یا دا غې نه مخ کې مونږ تا د دنیا نه واخلو په هر صورت کې با دوی خاص مونږ طرف ترازی هغه هم الله دی چې تاسو د پاره دا ګرځیدونکي زناور جوړ کړی دي د دې غرض د پاره چې په هغه کې تاسو په زینو باندې سورلای وکړی او د زینو غوخه وخورئ او په هغه کې تاسو د پاره نورې هم ډېری فائدې دي دا غینه تاسو دا کار هم اغستې شئ چې تاسو په ځړونو کې کم زیته د تللو حاجت وي هلته پریزان ورسوي وخسر هنالك الكافرون لیکن زمون د عذاب د لیدو نه رستو داوی ایمان هغه له هیڅ فائدہ ورکولې نشوا ځکه چې دا د الله مقرره قاعده ده چې همیشه داغه په بندگانو کې جاری پاتې شوی ده او په دغه وخت کې کافران په تاوان کې راغلل